بسم الله الرحمن الرحيم سوال په وحیه اسمون و فعلون و حرفون کې به یا ربط مقدم و فعتب باندې او یا به عتب مقدم و پر ربط باندې امیر پنځ یا عطف مقدم سوال واردېږي چې یا به ربط مقدم وي په عطف باندې او یا به عطف مقدم وي په ربط باندې کچر ربط مقدم وی فعتب باندی نو حمل د خاص راضی په عام باندې حمل د خاص راضی په عام باندې او بل دا چې لازمیږي حصر د کلمې په یو قسم کې بدا چې راځي حصر د کلمې په یو قسم کې فقط په یو قسم کې یعنی چې کلمه اسم ده او کعتب مقدم و پر ربط باندې نو دو نقصانات لازمیږي دو نقصانات لازمیږي یو دا چې حمل د امور متباینو په شی واحده باندې راځي حمل د امور متباینو په شی واحده باندې شی واحده باندې راځي او بل دا چې مجموعه اسم فعل او حرف دا به خبر واحد شي مجموعه به اسم فعل او حرف دا به خبر واحد شي جواب داده چې دلته عطف مقدم دی فربت باندې جواب دا دی دلته عطف مقدم دی فربت باندې او کتوی چې په دې صورت کې دو نقصانات لازمیږي نو جواب دا دی جواب دا دی چې تقسیم په دوه قسمه دی یو تقسیم د کل خپل اجزاء تا یو تقسیم د کل خپل اجزاء تا او بل تقسیم د کلی خپل جزئیات او افراد تا جواب داده یو تقسیم د کل اجزاء تا او دویم تقسیم د کلی دی خپل جزئیاتو او افرادو ته مثال له تقسیم د کل خپل اجزا وتا لکه اسکن جبینو خلن د تقسیم د کلی خپل جزئیات او افراد ته او مثال د کلی مثال د تقسیم د کلی خپل جزئیات او افراد ته لکه تقسیم د انسان زید عمر بکر ته ورونه وسه کنه او دلته تقسیم د کلی دی خپل جزئیات ته د تقسیم د کلی دی خپل جزئیات او افراد ته نه تقسیم د کل اجزا ته نه تقسیم د کل اجزا ته نو عطب د انواع فانواع باندې راغی حمل د انواع په انواع باندې راغی نه د اجزاء په اجزاء باندې څوغانه پوهیږي شیخ عبد الشکور رحمه الله چې زمون استاد موږ ته کافیه ویله په خال کې هغه د عطف او د ربط د پاره یو مثال مونږ ته خودل او په خارج کې اے طالبانو او یو سره او د هغه و همیشه په سر باندې درد و په سر به همیشه درد د اسد رور ورټیم بیمار وو او د پلار به همیشه په خېټه درد و او د مور به کیسرو کوسرو په پیژنې نو په خوا مشهور دا و چې وی ليله القدر راشي نو صرف یو سوال پکې قبليږي یو دعا پکې قبليږي خبره پوهیږي نو چون کې د سړي خو درې دعاګانې وي مدعاګانې درې وي ليله القدر چې کله رااله ناغه دعا وکړه چې یا الله زما د سر درد د پلار د پلار د خېټې درد او د مور کې سر خکې خکې عتب مقدم کا پربت باندې عتب مقدم کو پربت دا صحیح نه ویني چې الله زما سر درد خکې د پلار د خېټې درد مې خکې او د مور مې هغه کې سر خکې بلکې ټول را جمع کړل او اخر کې وسه کړل نه حکم په ولګولو چې دا الله ته خکې یو سوال دی یو سوال دی جوړ کو دا هغه مونږ ته په شو کې په خال کې خمولیانو په دې مقام کې سوال واردېږي چې مصنف رحمه الله د استعمال مشهوره نه خلاف ولې وکړ مصنف رحمه الله استعمال مشهور دا چې کله تقسیم کیږي نو الته او راوړل کیږي او مصنف رحمه الله دلته لفظ د وو راوړل دی وهي اسم و فعل و حرف ویل دی پکار داو چې مصنف داسې ویلی وي وهي اسم او فعل او حرف مصنف رحمه الله استعمال مشهورنا خلاف کړی دی جواب دا غینه داده چې او په هغه مقام کې راوړل شي چې کله استعمال چې کله تقسیم بناوي په احتمال باندې لفظ د او هل راوړل شي چې کله تقسیم بناوي په مجرد احتمال باندې او چې کله تقسیم بناوي په یقین باندې الته او نشي راوړلې او دلته دا تقسیم یقیني دی چې کلمه منقسم دا درې اقسام ته اسم فعل او حرف ته پوه شو سبق باندې دا سبق ختم شو لأنها سنور سبق یو وکتویم امره